فاد تعقیب مع الوصل لپاره چې څنګه ملکی نو قبر ته داخل کی نو قبر په معنا د برزخ باندې ده او دا د علماء دیوبند اتفاقی مسلک ته او ټول علماء دیوبند ذکر کوي چې قبر الله کشف المغالطات کې اغه ذکر کوي چې قبر په معنا د برزخ باندې ده الله ځکه د دنیا خل الله وای چې کم سړی مړ کم دام انسان تذکرہ ده نو بیا قبر ته داخلو ما نو ټول خو قبرونو ته نزي نو چې کم خلک قبرونو ته نه تلی نو هغه ځای کې به توس دغه د پاره قبر نه مانی چې دا سره د قبر ته دنیا ته تلم نه دی نو معنا برزخ ته کنه سړی کم ځای ته چروخ لړ هغه مراد هغه نه قبر دی مراد تن قبر دی بس او علماء دیوبند چې پاغه باندې سلويخت علماء دیوبند د سختي کړی دي کشف المغالطات باندې پاغه کې علماء دیوبند ذکر کوي چې څوک دی دنیا د غړې ته قبر وای د دنیا د غړې ته چې قبر وای وای دا لوی جاهل دی دا لوی جاهل دی د نن زمانه اهل الحلوا والخانه کو په فتوا د علماء دیوبند باندې لوی جهالا دي عزیزان ته اهل سنت وای دا د نایانو سنتیانو ثم اذا شاء انشرا پس هر کله ثم بیا اذا شاء کله چې خوښ شي انشره پورته وکي دلرا کلا حق دا لم يقضي لم يقضي ندي پورا کړی دی انسان ما هغه احکامات امره چې حکم کړو الله تعالی د انسان ته فالیا نذور الانسانو دریم امر تنبیه منکرین د قیامت ته او باغ چې غلبا ګوري ګوري وفاکهتن وابا او اغه میوه وابا او واخ دا لسم دلیل عقلی وګوره سړیا دا منګاو براتوي کو اغه سره دا تمام زرغونی وشي نو ستاتو عام ته پیدا شي لګزان ته وګوره دا رب په دې قادر نه دی چې دا زمکه دغه سوچلې او قیامت راولي او دا رب په دې قادر نه دی چې یواز یواز په یواز باندې ستا حاجات سر کی چې ته غیر الله ته چغوي اغه انسان سړی من اخیه د خپل رورنا و امه او د خپل مورنا و ابي او د خپل پلارنا و صاحبت او د خپل بیبینا و بنی او د خپل زامنونا دا دنیا کې رور خاص ما رور ته سویل دي زر زر برامنډي کې ودرېګه زبدا حکم زدا قیامت کې بر دنا تختی مور مور نه به تختی هغه مور چې هغه د لار څخه په دنیا کې کول او د پیډر مینو هغه پلار چې پاغه به املا تړلا دا غنه به تختی او خواګه بی بی چې دا غي د پاره ټوله دنیا چې کم د قربانو لا غینه با تختی و بنیه او د خپل زامن هر سنه به تختی لکل امرین د پارا د هر یو سړی من هم د دینا یوم ایذن په دانس باندې شانن یو فکر بوي یو غنی چې به پروا کړی به دلارا وجوهن بشارت سوره تکویر اغا مکی صورت ته یو اتیایم پس د سوره عبس نه ترتیب کې وم د نزول کې پس د سوره لهب نه الله او دې کې مزید احوال د قیامت ذکر کوي ترقی علامه سبق ده موضوع او داود صورت اثبات د قیامت ته په ملاقات د انسان د خپل اعمال سره اثبات د قیامت ته په ملاقات د انسان د خپل اعمال سره اغه سره به یو ځای شي د خپل اعمال سره خلاصه د صورت مبا شپږ مبادی ذکر کړي مبادیات د قیامت شپږ احوال ذکر کړي د قیامت نو ټول دول شو او د هغه ټول جزاء ذکر کړي بیا یو عالمت نفس ما احذرت سره او شواهد ذکر کړي په اثبات د قیامت او په صداقت د قران کریم باندې درې الله اکبر او اخره کې مسله د توحید مبادیات د قیامت هغه کې اول اذا الشمس هر کلا چې نور د لاسو میاشتو بلار به وخی دا ټیم کې دا هغه خلک وته ناشتي او هغه دا وای چوس بلنګيږي خو چې کله قیامت راشي دا غنه به خلق تختی دا سی او hebat وای و اذا الوحوش پنزم او هر کله چې هغه د ځنګل زناور حوشرات جمع کړي شي بیابانونو ته د جمع کړي شي آبادو ته وبو دا باس او خټ کول شي و اذل اوس دا بیان د قیامت او دا غي شپږ احوال شپږ احوال مبادیات ذکر سو او شپږ احوال د قیامت و اذا النفوس او هر کلا چې هر کلا چې نفسونه زوجت یو ځای کړي شي هر کلا چې نفسونه یو ځای کړي شي نفوس زوجت مطلب دا چې روحونه یو ځای کړي شي د بدنونو سره یو ځای بکړي شي د بدنونو سره دا روحونه لا و اذا السماء اغه ټیم بروحونه یو ځای کیږي دویم حالت د قیامت و اذا الموعوده او هر کله چې ژوندۍ خخ کله شي جنینا سو اله ته تاسو کله شي چې پکم یو ګنا قتلت وجل شوی ودا اغه دا به تاسو کله شي ته په سو وجل شوی او مطلب بدای چې زورنه باور کولی چې چا هغه خه کړي و ژوندۍ لکه زمانہ د جاهلیت کې چې دا ظلم او خه خول به ژوندۍ اوسم دا ظلم په غنو طریقو سره په یورپی ممالکو کې او په دې پاکستان کې موجود دی او تفصیل ما خپل کتاب کې کړی دی چې دا موجود دی څنګه طریقې سره مانوي تور سره موجود دی خلکو جنکې خغه کله مانوي تور سره دا د جنې خ خول دی چې جنې د کنجرتوب زایونو تلېګا او اسلامی تعلیم ولمور کو د قران او تعلیم ولمو د قران تعلیم مور کو او دا د جنې خ خول دی چې بس اغه نه ګډا او غواو بيزا او سپي جوړه کا چې کم ځای کې د مور او پلار خوشاله یل ته به ورکي اگر که د جینې خوخني اگر که د جینې خوخني دای ژوندې خخول دي ژوند تبا کول دي داغه الله به ای ذنبن چې په کم یو ګنا باندې قتلت وجل شوی د دا دریم حالت و اذا صحف نشرت او هر کله چې عمل نامه نشرت کلاو بکلی شي سلورم او هر کله چې اسمان جنت پنځ دې کړی شي نو ګور دا ټول حالات چې راشي نو عالمت جزا د ټولو عالمت نفسونه عالمت نفس ما احضرت په وشي ار انسان په اس باندې چې حاضر کړی وي د فلا اقسم هر انسان ته د خپل عمل بیا پته ولګي چې تاسو کړی دي فلا اقسم پس نو په کار داسې شاهد کومه واپس کیدونکې د شپې چې واپس راشي یا او الجوار برابر تلونکې ستوره د ورځې چې درځه رواني خپل ځای تر شپې غذا ته ځان رسي او الکنس پټیدون کې ستوره دروازه چې درځه پټ شي دا شاید کوما واللیل او شاید دا شپه او شاید دا شپه اذا عسعس کله چې شاکړي اذا عساس دوی ممنا کله چې تور شي او صبح او شاید دغه سبا اذا تنفس هر کله چې سا واخلي هر کله چې هغه سبا سا واخلي هغه شاهد دی پس باندې انه چې بشکا صداقت د قران کریم انه چې بشک دا لقول رسول کریم او اسباد د قیامت چې بشک دا هغه دا وینا د رسول عزت مند زی قوتنا وینا د هغه استاذي عزت مند زی قوتنا اوس دا د هغه راولون کې عدالت دا خو د شیطانانو وینا نه ده د سره خورا شی جوړ راځي چرته زی چرته رواني په عین تذهبون و چرته ری بستر راغسته د زید قران نه قران زکا ان هو نددا قران کریم مگر پندو نصیحت دې د پاره د مخلوقاتو لمن شاد منکم ايستقیم د پاره دا چا سوره انفطار مکی سورت ته ترتیب د قران کریم کې 82 لمبر ده پس د سوره تکویر نه او ترتیب د نزول کې 72 لمبر ده پس د سوره نازعات نه الله رب د ما قبل صورت سره ده چالتا مبادیات د قیامت ذکر کول او د تخویف ذکرو نو دلته کوم تخویف ته او مبادیات د قیامت ذکر کوي مضمون یو دی داول صورت هغه دا عالمت نفس ما قدمت واخرت پوه بش انسان په اعمالو باندې دلیل عقلی د پاره د اثبات د قیامت او د توحید ا ذکر کوي او بشارت ذکر کوي او نفي د شفیع قهری اذا السماء ار کلا چې اسمان ان فطرت سرشی و اذا الكواكب انتصرت دویم مبادی دویم د مبادیاتنا یو اذا السماء انفطرت هر کلا چې اسمان سریک سری شي او هر کلا چې ستوري کار ورشي درم او هر کلا چې دریابونه فجرت په زور سره په زور سره جاری کړي شي و اذا القبور سلورم او هر کلا چې قبرونه بو سرت دارنګې په دې قول د باری تعالی صورت ممتاز او چې ول امر یوم یذل لله بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین سوره مطففین 83 نمبر ده قران کریم په ترتیب کې فز د سوره انفطار نه او 86 نمبر ده په نزول کې پس د سوره عنکبوت نه مکی سورته عربت دما قبل سره ده چالتہ کوي سشیدو کا کتال را نو دلتا حال تا زجرو نو دلتا ترغیب ال ایمان دے دوکا نشی ایمان راړه دارنګي التا تخویف او بشارت نو دلتا تخویف او بشارت دارنګي الته وی یو نفس په دبل نفس د پاره مالک نوی د سشي نو دلته وی ټول با رب العالمین تودریږي یوم یقوم الناس لرب العالمین داوا د صورت ترغیب دې توحید تا په تزهید په دنیا سره و پرېګ د سړیا دنیا نه ځان یو طرف ته کا د الله یواله ومنه د الله یواله او پیجنا او دا ذکر کوي آیات نمبر 26 کې دا داوا وفي ذالک فلیتنافس المتنافسون هغه سره ذکر کوي خلاصه د صورت دا چې صورت کې نتایج د کمی کونکو چا تول کې کمی کوي دا غي نتایج ذکر کوي او تخویف او بشارت هغه ذکر کوي صورت کې الله ویل للمطففین هلاکت یا کمی کون کولرا الذین آکسان د زمانه د جاهلیت په ظلم باندې را دو چې هغه به دا کار کو چې تول کې به کمې کو اوسم خلک کوي خلک وي ترقی شوې ده جاهلان دي هلاکت دې د پاره د کمی کونکو آکسان عزت تعالی هر کله چې تول کوي د خلکو نه یستوفون پورا پورا خلی ور کله چې پیمانه کوي غیلرا یا وزن کوي غیلرا نو نقصان کوي دی الا یظن آیا ګمان ا ځای کې آیا ونامی دي او هغه بام هغه ځای کې ویلین کې او دا اجماعي مسله ده الله اکبر علامہ حقانی رحم الله تفسیر حقانی کې په دې باندې اجماع را نقل کړي دا چې دې باندې د ټولو انبیاو اجماع وا چې درو نیکانو روحونه اغا الین تزی او د بدن روحونه د سجین تزی دې باندې اجماع دا د انبیاء کرام او دا ټول انبیا وای دا منل او د دې دعوت په خلکو تور کو او دا به خلکو ته خودل آل الحلوا والخانه کرال نو غي د دین انکار کوي سی جنس شه ده دا کم ځای کړي او هغه کې خو دا ویل دي چې کتاب الفجار ده پاره کې عمل نامې دا غي دي پکې هو وای د الین بارک و سردام یشهد المقربون مقربین به تامزی کنا آی کې دا الله د وسرنی دی ویلی وایا یشهده المقربون حاضریږي داخليږي د دیتا اغا نږدې خلق د الله تعالی دا وته ذکر نو یا کتاب الابرار ده پکې نو یشهد المقربون دی نه دی ویل وایا او د عبد الله د عبد الله ابن عباس او د عبد الله ابن مسعود هغه آثار دی وای نه دی لیدلی چتا اجماع د انبیاء دی نه دی لیدلی دلته زها او در قیامت پورې په دې باندې د انبیاء اجمال چې یا الین کې او یا چې کم د نسجین کې ارواح بیا الله اکبر د یو نس نه خونه دي منکر کنه د یو اجماع نه خونه دي منکر ان الابرار بشارت بشکانه کو کار خلق خام خوي با په نعمتونو کې علل ارای کې پتختونو باندې یا نزورونا ګوري با علل ارا تعرف په جنبت په مخونو دای کې تازګي د نعمتونو فقیهین خبره کونکي مسلمانانو پسې سالورم پلیتی دا غي او هر کله چې لیدل بدای اغی لرا نو وی بدای دا کا بشک دا کسان دي چې خامه بشک دا کسان خامه گمراهان دي حق پرست ته گمراوي الان کې امتیازات د صورت صورت ممتازو پدې سره چې ناف او تول کې هغه به کمې کو بلکې او صورت ممتازو بل پدې سره چې ذکر د سجین او د علینو پکې دارنګ ذکر د تسنیم پکې دا تسنیم ذکر او پغی صورت ممتازو او صورت ممتازو پدې سره چې د پزله باندې څنګه راغله ده زنګ پر راغله ده بسم الله الرحمن الرحیم سوره انشقاق مکی سوره ته 84 لمبر پس د سوره متوففین نا ترتیب کې 83 لمبر د نزول کې پس د سوره انفطار نا او مضمون په بشارت او تخویف کې دا بل سره یو د ترقی علامه سبقه ده داود صورت او ترغیب د اعمال صالحه او تا او رد د په شرک فی العبادت باندې په عبادت او تخویف ذکر کوي او شواهد ذکر کوي په دې باندې چې د یو حالت نه ببل حالت ته ځي الله اکبر معنا قیامت برازي الله اذا السماء انشقت هر کلا چې اسمان انشقت اوشلېږي واذنت او غاړه بکیګ دی وغ بکیګ دی لرب حکم د خپل رب ته وهو الله اکبر جواب معذوب ترې ټولو چې دغه ټولو شي اسمان اوشليږي زمکه راخ کله شي هر سرا غرزي نو بعثتم تاسو به دغه وخت کې پورته کول شي داوی جز اول چې اعمال صالحه وکا یا ایو الانسانو او انسانا بشکت کوشش کوونکې خپل رب تا کدهن په کوشش کول سره پس ملاو بشیت د دې رب سره فاما من اوتیا بشارت او نتایج د مؤمنانو پس هر چا سوګ دې چور کله شو غلرا کتاب عمل نامه دا هغه په خلاص دا غسرا فسوف يحاسب زردا چې حساب او کله شي غسرا حساب اسانه وينقلب او واپس بشي د خپل الى اهل خپل کور والتا هوري او غلمانو ته مسرورا خوشاله کړی شوی تخویف او ورچا سوګ دې چور کړی شو غل را عمل نامه داغه رستو د شادغنا دارنګي هغه شپه راځي او شپه کې هر سره جمع شي سار بیا راشي حالت بدل شي دارنګي سپوږمۍ اغا پورا کیږي نو بیا کمیږي مو نو دا رنګ تاسو پورا بشي بیا بس تاسو اعضا اغا بس ازمه کوخري او بیا به کمیږي خو بیا به بل حالت باندې راځي او قیامت کې به ژوند کیږي زجر په ادم ایمان د دوی باندې فما لهم پس شوی دی د پاره لا یمنون چې ایمان نه راړي دی و اذا قریا د داوی دویم جز رد د شرک فی العبادت و اذا قریا ور کلا چې لستل شي په دې باندې قران کریم لا یسجدون نو دای سجده نه کوي معنا عبادت نه کوي د خاص د الله د پاره غیر ته چغي وي نو رد د شرک فی العبادت شو بل الذین کفروا الله فبشرهم پس زیر ور کدی لرا په عذاب دردناک تخویب او بشارت الا الذين مگر آ کسان امنو چې مان راړو او عمل وک نیک دای د پارا اجر دې نه ختمې دونکې ختميږي بنا امتیازات احوال مخصوصه اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت هغه ذکر کول پاغه ممتازو ذکر د تقسیم د کتبو چاله په خلاص چاله په غس لاس هغه ذکر کول پاغي صورت ممتازو بسم الله الرحمن الرحیم سوره بروج مکی سورت ته ترتیب د قران کریم کې 85 لمبر ده پس د سوره انشقاق نه ترتیب د نزول کې 27 لمبر ده پس د سوره شمس نه الله ربط د ما قبل صورت سره ده چې هغه کې تخویف او اثبات د قیامتو نو دلته هم تخویف او اثبات د قیامت دی خو ور سره ور سره تخویف دنیوي هم دی داوود صورت تخویف دنیوي د پاره د مخالفینو دا ای د پاره تخویف دنیوي سره د ذکر د داوی د توحید نه او رد د شرک خلاصه د صورت اول تخویف دنیوي ذکر کړي او بیا رد د شرک په تصرف کړي او ور سره تخویف اخروی او سلور دلائل عقلیه هغه ذکر کړي الله اکبر او صداقت د قران کریم والسماء شاید د اسمان ذات البروج اخاوند غټو غټو ستورو والیوم الموعود او شاید د اغه راز وا د کله شوی مقرر کله شوی اول شاید والسما دویم شاید والیوم الموعود او شاید دا غرض وعده کړی شوی مقرر کړی شوی رز د قیامت په اتفاق د مفسرین باندې مراد ده وشاهدن او شاهد د هغه گواہی کونکي ومشهود سلورم شاهد او شاهد د هغه گواہی کړی شوی چې په چا باندې گواہی کول شي اندامونه د انسان او مشهود نه مراد خود انسان شاهد نه مراد کرامن کاتبین او مشهود نه مراد انسانان دا ګن اقوال دي تخویف دنیوي قتل قتل اصحاب د نبی علی صلوات و سلام نه مخ کې او د عیسی علی صلوات و سلام نه رستو زمانہ د جاهلیت کې پیښه شوی و یو بادشاہ تا وی جادوز د کول غواړي او خيار الګ پکار دی نو هغه زونواس بادشاہ هغه لایو الک ورکړې شو او داغه نوم عبد الله ابن تامر ویزا جادو زده کا الا پلار کې هغه یو نصرانی راهب باندې پیښ شو او هغه نصرانی راهب هغه دین خوښ شو نو د موحد شو او هغه ټیم کې دین د عیسایتو الله اکبر یو راز راځي پلار کې یو خامار ناشته ا خامار د الله سره اوجل شو چې او وجل شو هغه خامار نو خلکو دنه دعا غوښتنو طلب وکړو چې مونږ ته دعا وکا هغه دعا ورته کوم خو چې ایمان راړی موحدین موحدان کېږي او موحدین کېږي نو هغه به ایمان راړو د بوله دعا وخته او هغه الله سنور کراماتم دل دغه سی ور کړو الله اکبر بادشاہ د دینه خبر شو زکا د بادشاہ یو وزیر او هغه ړوندو هغه دنه دعا غوښته نو الله رب العزت هغه د په دعا سره روخ ک بادشاہ د پته لګیدل دا هغه ته وی وی زما بل هغه ته عزت خدایم کنه وی وزیر ته وی هغه نه ربي وربک الله وی خا هغه مړکو بیا دغه الک راغوخته دی ګڼ طریقې وګدا واقعیا ده په ګڼ طریقو سره د د مړولو طریقې اختیار کړي خوده مړ نه کړي شو او چې څوک به لګل هغه به مړ شو او دی به الله بچ کو یا ورځ وته دی چې زب عالم لګم چې ته دا سکارو کې چې غش را واخلې او توای چې زده وجنم پر رب د دې غلام سره پنوم د رب د دې غلام بادشاہ دغه څوکړه خلک را جمع کړو او چې دا څنګه وکړو نو خلکو یې چوه هو چې دا دومره لوی رب دی چې د پیس نمړیګه د د رب په نوم باندې مړ شو نو هغه ټول چغه کړه مسلمانان شو چې کله دې مړ کو چې دې شهید کو نو هغه ټول وی آمنا برب الغلام چې کم د دې غلام ربو د دې هلک ربو د عبد الله ابن تامر وی منګ هم په د باندې ایمان راوړل دی هغه وی خان بادشاہ خندقونه وکړستل لوی لوی او اور پکې بل کو او هغه ته چې چا ایمان راوړو هغه ته بیا خلک غرزول او هغه به سوزول هغه ته اشاره کوي یو الک راوسته د ماشوم د مور د غیږه او د مور مخ کې هغه چې کم ده اور ته غرزول دي الله غبان یا اور ګل گلزار کو مور ته وی یریګه مرا ټوب کا ویرا ټوب کا ودا خو جنت تیرا ټوب کا هغه ته الله اشاره کوي چې دای دا لوی لوی خندقونه کنستي او خلک پاغه کې مړولو ان ناره چور دے ذات الوقود خاوند خشاک والا دے ایزو هم علی هر کله چې دی پاغه باندې ناستو او دای پاس باندې چې کولې د مؤمنانو سره حاضرو او غیب نو غنل دای دا غینا مگر دا چې دی ایمان راوړ په وحدانیت د الله تعالی چې زور ور دے استایل شوی ذات رات په شرک په تصرف اغه بادشاہ چې خاص داغه د پاره د بادشاہي د اسمانونو او د زمکه او الله تعالی پر یوشي باندې حاضر دی تخویف اخروی پس بیش بیشک کسان چې تکلیف ورکړي مؤمنانو سړو لرا او مؤمنانو زنانو لرا بیا توبه نو باسي د دې پر د عذاب د جهنم او د دې پر د عذاب سوزونکو بشارت بشکا کسان چې ایمان راړو عمل وکنه کو امتیازات د صورت هغه واقعیا پکې ذکر کولا اصحاب الاخدود په باندې صورت ممتازو دارنګې تخویف او یری ور کولا په افتنا اند مؤمنانو باندې چې مؤمنان له سوک تکلیف ور کوي نو غیلرا عذاب دې خزل ور کوي او کسړی لا خلک وای حقوق نه سوا الله چې خزل چا تکلیف ورک او توبه او نبا سلانو جهنم ته به بوزم دور لوی حقوق په خزل سوک بل ورکی چې الله دا غي په سر باندې هغه جهنم ته بوزي الله اکبر سوره طارق مکی سوره ته چې سلام مر ده پس د سوره بروج نه ترتیب کې او 37 نمبر ده پس د سوره بلد نه نزول کې عربت دا ما قبل سوره سره ده حال ته ذکر د عذاب د سابقینو نو دلته ذکر د عذاب د موجودینو ده د موجوده باندې د عذاب ذکر الله اکبر آلتا تخویف اخروی نو دلتا پاغه شواهد او دلایل عقلیه داود صورت مهلت ولا لګور کا داود صورت دادا فمهل الکافرین لګون ته مهلت ولا ورکا او بیا به الله وی زرانی وما او خلاصه د صورت هغه دا چې شواهد ذکر کړي په دې باندې چې قیامت برازي او شواهد ذکر کړي په صداقت د قران کریم باندې او خلاصه د صورت دا دنیا کې ول لګ مولت ورکا بس دنیا کې لګ مولت دی لورکا والسماء شاهد د اسمان او طارق او شاهد دغه د شپې راتلونکې و ما ادراک او سشي په کتاله را چې شده سده د شپې راتلونکې ان نجم استور ده الساقب زلیدونکې ان کلو بشاک ان کلو نفسنا نشته د هیڅ یو نفس مگر علیها پاره باندې لما مگر مگر پاره باندې حافظ یو حفاظت کوونکې ده الله حافظ د پاغه باندې چې الله دې فلینظر الانسان تردید د منکرین د قیامت فلینظر الانسان پس دی ګور انسان مما خلق د سشنه پیدا شوه دی خلق پیدا کړی شوه دی مما اندافق داغه ابو ټوپ وونکو نا چې داغه ټوپ وونکو بونه پیدا کول شي نو قیامت کې بیا نشي پیدا کوله یا خروج چراوز یغه وب مم مم بین الصلبه پما د ما بین د شانا و ترایب او د سینونا من بین الصلب و ترایب او د سینونا انه علی رجل قادر انه علی رجعه انه علی رجعه بشک د الله تعالی په واپس کولو د باندې خامه قدرت والده چې داسې پیدا کول شوي را ګرځیدون کې را غرزیدون کې شاهد دیا ذات الرجع شاهد د اسمان خاوند باران والا والارض دویم شاهد الله اکبر یا دریم کدا والسماء والطارق یو شو والسماء ذات الرج دریم شو والارض دریم شاهد او شاهد د غزمکا ذات الصدع فصل والا یا چاو دل والا انه په دی باندې چې بشک دا قران کریم یا بشک دا قیامت خامخا وینا دا پیسل کن وما هو بالهزل او نه دی هغه عبس او ټوکه انهم بشک د یکیدونا چلونه کوي کیدا په چلونو کا سورا په دې صورت ممتازو بسم الله الرحمن الرحیم سوره اعلی عام مکی سوره ته ترتیب د قران کریم کې 87 لمر ده پس د سوره طارق نه او ترتیب د نزول کې اتم لمر ده پس د سوره تکویر نه رابط دما قبل سره ده یا مخ کیو انسان لږ سوچ وکړه د سنه پیدا شوه د سنه پیدا شوه نو دلته وای سوچ چې دی وک نو نصیحت می دل را لګل دی نصیحت واخلا خلاصه د صورت صورت کې داوا د صورت دا اثبات د توحید ښا اول داوا داوا د صورت دا اثبات د توحید الله خلاصه د صورت صورت کې دو داوی دو داوی دی یو داوا دا خالق لكل شین هو الله دویمه داوا عالم بكل شین هو الله الله اوله داوا او په هر داوا باندې یو انعام دی خالق دار صالح دې داو منا نو انعام بدل درکم سنقرو کا فلا تنسا قران بدل درکم هیر به نه کې بیا او په دوی می داوا باندې انعام هغه دا چې جنت ته به بوزم ونو یسرو کلیل یسرا جنت ته به بوزم دا خلاصه د صورت دوا داوی او پاغه باندې دوا انعامات مگر هغه چې غواړي الله تعالی نو هغه منسوخ کوي یا فلا تنسان نه بهیر وی تاغی لرا ایروی به نه بیا زوی د لسینه کې جمع کما الا ماشاء الله مگر هغه چې غواړي الله تعالی انه یعلم الجهر دویمه داوا چې عالم بكل شین هو الله بشک د الله تعالی په هده په هغه زور زور باندې سایه ذکر زردا چې فند او نصیحت به واخلي هغه څوک چې ریګي د خپل پروردګار نه او پر ډډه بشي د دې فند او نصیحت نه بدبخته هغه چې داخل بشي اور لوی تا اور لوی تا لوی لوی لمبو علتا بیا بنمړيږي پاره کې او نه به وی ژوند مزه تحقیق سره کامیاب شو څوک چې ځان پاک د شرک نه او یاد کنوم د خپل پروردګار د مونږو کو بل تو سرون الحیات الدنیا بلکې غواره کوي تاسو ژوند د دنیا حسین علی نور الله مرقد او امانه کوي بشک دا پاک کی بیان ول رد شرک ول تسبیح چې سب به اسما کې هغه تا هغه کې ما دغه د دغه زمين کې دا تسبیح خامخا دا په کتابونو اولانو کې په صحف د ابراهیم او د موسی علیه الصلاۃ والسلام کې هغه کې دغه مضمونو هغه هم دغه مضمون مسله توحید ذکر کړي و امتیازات د صورت هدایت عامه باندې صورت ممتازو فهدا هدایت فطری ذکر د نعمت د قران کریم پاغي صورت ممتازو او مضمون د صحف سابقه او هغه په دې کې ذکر کو چې دکا پکې ذکر ده پاغه صحف په خوانو کې هغه سره صورت ممتازو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیه سوره غاشیه مکی سورت ته 88 لمبر د نزول کې پس د سوره اعلی نه 68 لمبر 88 لمبر د په ترتیب کې پس د سوره اعلی نه او 67 لمبر د په ترتیب د نزول کې پس د سوره زاریات نه 67 لمبر الله اکبر رابط دما قبل سره ده رابط دما قبل سره ده التا مسله د توحید نو دلتا پاغي باندې دلایل ذکر کړي وی وه یو دوا چې دار چا زامن دی وی وه ولا خو ای شیطانانی نه دلته کراولی شاغوت ولا ورکی خارختیان ته عجیب خلک ته الله داود صورت اغا دا بیان د تخویف او د بشارت تخویف او بشارت ته صورت کې خلاصه د صورت اول تخویف ته پلس خبرو باندې بیا بشارت ته پلس خبرو باندې او بیا دلائل عقلیه سلور او پاغه باندې تفرید مسلې د توحید او دعوت د پیغمبر هغه متفرد کړي دي تخویف لس خبرو سره هل اتاک حدیث الغاشیه تحقیق سره راغله تا تا تحقیق سره راغله تا تا هغه خبر د آفت پټون کی پټون کې آفت دومره لوی آفت ته د قیامت دا یو طریقې سره تخویف دویمه طریقې سره وجوهن باز مخنا یوم الدین په دارز باندې خاشع ذلیل رسوابوی عامله الناصبه دریم عامله الناصبه عمل کوونکې بوي ناصبه ستړي بوي ستړي الله اکبر دا سلورم شو عمل کوونکې بوي او ستړي بوي تاسو لا نارن حامیه فیها شپغم فیها پای کې عینن جاریه چینه بوي جاری کله شوی عینن چینا مان چینه جنس ته چینه بوي جاری کله شوی فیها سرورن او می طریقې سره پاره کې به تختونه مرفوعاتن اوچت کړي شوی او می طریقې اتمه طریقې سره او پیالې به موضوعا خورې کړي شوی و نمارقو الله اکبر نه همې طریقې سره تکیا غانې بوي مصفوفا په قطار قطار سره وزرا بیو لسمې طریقې سره نه ما نمارق نو لسما طریقې سره او قالینون بوي زرا بیو قالینون بوي مبسوسا خور دیتا و مونږ دیتا و مونږ خېجو څنګه ویا فلا ينظرون آیا دای غور نه کړي افلا ينظرون آیا دای غور نه کړي لال ابل اوختا کیف خلقت سننګ پیدا کړي سننګ پیدا کړي شوی دی اوختا نو ګوري سمره دنګ دی خو چې کله وتوي ایش کینا نو هغه کینی دا تختونه به اوچتی خو چې وته اشاره کوي چې راشه نو راضی به بیا پکینی او برابر و الى السماء دویم دلیل عقلی او آیا دی غور نه کړي اسمان ته کیف رفعت چې سرنګي اوچت کله شوی دی الله اکبر دا لګي واکواب موضوع سره پیالي بوي وې دې دومره جنتیانو ته دا دومره پیالای با سوق پورا کی آی وا اکواب موضوع دا دومره پیالای بچته وی وې مړه اسمان ته دین دي کتلی سمره زیات ستوري دی پکې دا سیدا غي پیالای هغه هم دغه سی کنه دومره ډېرې بوي پورا کیږي بس تبه غم شوایا الله اکبر بیا و ال الجبال درم دلیل عقلی او دای نه غور نه کوي نه دی کتلی نه ګوري دای غارتا کیف نصیبت دا لګي د نمار قوم صوفا سره یرا د تکیاګانی به دومره چتوي وې د غرونو ته دوره نه دی کتلی چې دا په قطار سره دغه سي دا دومره غرونه دي نو دا دغه تکیاګانی درل نشي پیدا کولای سو و الى الارض سلورم دلیل عقلی او آیا دی غور نه کوي آغا زمکه تا سرنګي غړول شوی دا ویره دا دوره قالینونه بچته یل تکي وی دا خيسته قالین د زمکه چې راته په ارس کې